دغه دوه نفره تښتي او علي رضی الله تعالی عنه تر شا توره په لاس په پسې دی هغه دوه ځغلي نه پوهیږي چې چیرې ولاړ شي خو وهغو ته هغه نږدې کور د ام هاني رضی الله تعالی عنها کور وو ام هاني رضي الله تعالی عنها هم د ابي طالب لور او د علي رضي الله تعالی عنه خور ده دغه دوه نفره د ام هاني رضی الله تعالی عنها په کور ننوتل او ویل یا ام هاني امان راکه هغه ویل امان مې درکړی دی او دا د کور دروازې ته وروته کګوري یو سپور فارس په دوی پسې را رهیدي په زغره او اسلحه کې پټ دی ام هاني رضی الله تعالی عنها نه و پېژندئ چې دغه سپور څوک دی؟ پاریس ته یې وویل، ما دوی ته امان ورکړی دی. علي رضی الله تعالی عنه خول د سره ایسته کړ. ښځې وپېژندئ چې ورور مې دی. نو وویل، یا علي! ما و دوی ته امان ورکړی دی. حضرت علي رضی الله تعالی عنه ورته ویل، یا ام هاني! دوی زموږ سره جنګ کاوه. هغې ویل، بیا هم زما په جوار کې دي. علی رضی الله تعالی عنه وویل، والله تر هغو به د دغه کور تر دروازې راڅخه و نه وځي تر څو چې د دوی په باره کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر راځي. زه انتظار کوم چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی په باره کې څه اراده ده. دا هغه کسان دي چې د صلح ټوله لارې یې پرېښولې او یوازې د جنګ لارې اختیار او خوښه کړه. نو اوس د دوی په باره کې د ام هاني جوار یا امان قبلیږي که یا؟ ام هاني رضی الله تعالی عنها وویل، زه په خپله ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورځم او پوښتنه ځینې کوم، نو یې معلومات وکړ چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چیرې دی؟ ورته وویل شو چې په خیف کې دی، دا خیفته پسې ورغله، په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم په خیمه کې و او غسل یې کاوه چې د فتح یا شکر لمونځ آدا کړي، رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم غسل کوي او حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم لور پرده ورته نیولې وه، پټاوه یې. ام هاني رضی الله تعالی عنها اجازه وغوښته، اجازه ورکول شوه، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د پردې د شا څخه خبرې ورسره کولې، ام هاني رضی الله تعالی عنها وویل، یا رسول الله! وحارث ابن هشام او عبدالله ابن ابي ربيعه ته مې امان ورکړی دی. رؤف او مهربان رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم وفرمایل یا امهانې وهر هغه چاته چې تا امان ورکړی دی موږ هم امان ورکړی دی نو هغه دوه نفره د ام هاني رضی الله تعالی عنها په جوار او امان د مرګ خلاص وه دا د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم او اسلام د طرفه و شذې ته عزت او اکرام دی چې د یوې شذې په شفاعت دوه نفره د اسلام دشمنان او د کفارو مشران چې صلح هم نه قبلول او د مسلمانانو سره جنگ کاوه خو بیا هم د یوې مسلمانې شذې په امان او جوار د مرګ خلاص و دا هغه درجه او عزت دی چې الله جل جلاله په اسلام کې وښځو ته ورکړی دی. خیر! د مکې مکرمې پر ښار د مسلمانانو پوره تسلط راغلی، هیڅ داسې قوت او طاقت نشته چې د مسلمانانو سره دې وجنګیږي، خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه د هغه خپل لښکر سره وخیف ته ورسیدی، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورغږ کړه ویل یا خالد آیا ما نه وی امر کړی چې جنگ مکوه خالد رضی الله تعالی عنہ ویل یا رسول الله والله نه پرې شوولو لارې نه راکول ترڅو چې جنگ ته مجبور سو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ده عذر قبول کړ او کومه ملامتي یې نه ورته وویل. عکرمه ابن ابي جهل او صفوان ابن امیه خو وتښتېده. عبدالله ابن سعد ابن ابي سرح او حبار ابن الاسود چې دا هم د هغه لسو نفرو څخه وه، دننه په مکه مکرمه کې پټ شوه. هند بنت عتبه هم پټه شوه، نو د هغه لسو نفرو څخه ځینې ووژل شوه، ځینې وتښتېده او ځینې پټ شوه. هغه چې پټ شوه د هغو قصه به لږ وروسته درته بیان کړم. کوم وخت چې حالات آرام شوه او د مکې مکرمې د فتحې ټول کارونه سر ته ورسېده، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مسلمانان سره راټول کړه او د کعبې شریفې و طرف ته رهي شو. مهاجرين او انصار د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر شاوخوا ورسره رهي دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مسلمانان په تکبیر ویلو امر کړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تکبیر وايي او مسلمانان هم د ده علیه الصلاة والسلام سره تکبیرونه وايي. لس زره نفره د مسلمانانو لښکر د کعبې شریفې و طرف ته ورهي دي. ځینې قریش د خپلو کورو څخه ورته ګوري او د ځینو څخه بیره تللې ده د باندې راوتلي دي ځکه ویلي ده چې مسلمانانو پر ټوله مکه مکرمه تسلط او سیطره پیدا کړه او خبره د خطر یا جنګ پیښیدو د حالته ووته حتی د مکې مکرمې ځینو مشرانو ولیده چې نور نو امان دی راوتلي دي او ناست دي دغه منظر او حالت ته ګوري چې په دې جمله کې حارث ابن هشام هغه چې ام هاني رضی الله تعالی عنها امان ورکړي هم ناست دی ابو سفیان او څو نفره نور هم ناست دي مسلمانانو ته ګوري رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې پر اوښ سپور دی و مسجد الحرام ته ورداخل شو اول و حجر اسود ته ورغلی هغه یې مسح کړ او په طواف یې شروع وکړه البته دغه طواف بې له احرامه په کالو کې و. او پر اوښ سپور دی طواف کوي ځکه غواړي چې خلق یې وویني او په ده صلی الله علیه و آله وسلم پسې اقتدا او متابعت یې وکړي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر بیت الله طواف کوي او سورة الفتح په طواف کې تلاوتوي د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم سره یوه کوچنۍ لکړه ورسره وه، په دغه طواف کې چې به هر وخت د حجر اسود و محاذات یا برابري ته ورسېدی، حجر اسود به په دغه لکړه مسح کړي او بیا به د لکړې سر مچ کړي، پس له طواف څخه د زمزم څاه ته ورغلی، غواړي چې د دغه څاه څخه اوبه وڅښي، نو یې وفرمایل، که زه د دې څخه نه بېرېدلای چې خلق به بیا پر دغه اوبو منازعه ورسره کوي، نو به ما په خپله سلواغه اخیستې وای؟ یعنې که زما بېره او خوف پر دې نه وای چې سقایه به د بني هاشم د لاسه ووځي، ما به په خپله اوبه راکښلي وای. او دا به سنت ګرځېدلي وای چې هر چا به په خپله اوبه راکښلی چې په دې صورت کې سقایه د بني هاشم د لاسه وتل نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم غږ کړه ویل عباس چیرې دی ځکه عباس رضی الله تعالی عنه د سقایه یعنی وحاجانو ته د اوبو ورکولو او رسولو مسؤل و نو یې هغه ته وویل یا عباس موږ ته اوبه راوکاږه عباس رضی الله تعالی عنه د زمزم د څاه څخه د چښلو د پاره اوبه راوکښې بیا عباس رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه پوښتنه وکړه ویل یا رسول الله ستا هغه کور ته ځې چې په مکه مکرمه کې دی مقصد یې هغه کور وو چې تر هجرت د مخه رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ژوند پکښې کاوه د خدیجه رضی الله تعالی عنها کور رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل آیا عقیل موږ ته کور را پرې ایښی دی عقیل د ابو طالب زوی وو کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم او بیا د ده علیه الصلاۃ والسلام لونو هجرت وکي نو کور خالی پاتې سو څوک نه پکښې اوسېده څو کاله پر دې حال پاته وو، بیا نو عقیل هغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کور خرڅ کړ او قیمت یې هم ده واخیست، نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مقصد دا وو چې کور خرڅ شوی دی او د ده علیه الصلوة والسلام د کورنۍ څخه یو چا خرڅ کړی دی چې هغه عقیل او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اکا زوی وو. نو ویل اوس نه سم کولای چې و سړي ته ورسم او ووایم دا زما کور دی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم 19 ورځې په مکه مکرمه کې پاتې سو او په خیمه کې اوسېدی ځکه کور یې نه درلودي چې پکښې و اوسېږي بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر وکړي چې قریش دی راووزي او را دي سي قریش راووتل او د کعبه شریف سره ورته راټول سو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د صفا غونډۍ ته وختي او ډیره عظیمه خطبه یې وویل د الله جل جلاله حمد مجد او عظمت یې ووایه د الله جل جلاله ثنا او صفت یې وکړي پر خپل ځان یې درود ووایه بیا یې د اسلام د احکامو په بیانولو شروع وکړه هغه د جاهلیت عادات او کارونه یې لغوه کړه لکه شرک، قتل او قتال، د وینو تویول، په دغه ځای کې یې سود او ربا حرام کړه او ویې فرمایل، د جاهلیت ټول کارونه زما تر پښو لاندې دي، یعنې عبث او بیهوده کارونه دي او تر دې وروسته نه اعتبار لري او نه چلیږي، اوس اسلام او د هغه احکام د اعتبار وړ او قابل د عمل دي. اسلام او د هغه احکام پر خلقو آمر دي، د جاهلیت ټول عادات او رسومات، رواجونه او کارونه لغوه دي، بې له سدانې، سقایې او رفادې، یعنې د بیت الله الحرام اهتمام او غمخوردني چې ودغه ته سدانه ویل کېده او د حاجیانو د اوبو او خوړو خدمت چې ودغه ته سقایه او رفاده ویل کېده. دغه کارونه پر خپل ځای پاته دي. د دغه دوو کارو فخر او شرف پر خپل ځای محفوظ او باقي دی، ځکه دغه لوی او مهم کار وو، خدمت او سخا پکښې وه، مګر د جاهلیت نور ټول کارونه او په هغو باندې فخر کول رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم لغو کړه. بیا یې قریشو ته هغه خپله مشهوره جمله وویل، ویې فرمایل، یا معشر قریش ما ترون انی فاعل بکم، یعنې څه فکر کوئ چې زه به ستاسې سره څه وکړم؟ هغو وویل، د خیر امید مو دی، مهربانه ورور او مهربانه وراره یې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل زه و تاسو ته داسې وایم لکه یوسف علیه السلام چې و خپل ورونو ته وویل لا تثریب علیکم اليوم پر تاسو نن زما د طرفه هیڅ ملامتي نشته ورځي تاسو آزاد یاست یعنی زما د جزا څخه عفو یاست نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و ټول اهل مکې ته عفو وکړه او ټوله یې معاف کړه ورونو ستاسو خو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو په مقابل کې د قریشو عملونه جنگونه او آزارونه ټول په یاد دي مګر نن ورځ رؤف او رحیم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و ټول اهل مکې ته عامه عفو وکړه. اوس چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دلته په مکه مکرمه کې دی، په مکه مکرمه کې پوره امن او امان دی، لښکر موجود دی، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دلې دی او د خلقو په مابین کې ګرځي، څوک پوښتنې ځینې کوي، څوک ستړیمشې ورسره کوي، څوک یې د حال او احوال پوښتنه کوي. اسلام پر مکه مکرمه پوره مسلط دی. په دغه وخت کې یوه واقعه پېښه شوه. هغه دا چې یو نفر چې فضاله ابن عمیر اللیثي نومېدی، دې سړي د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم د وژلو اراده وکړه. نو یې د ځان سره یو خنجر پټ کړی دی او غواړي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ووهي. په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر کعبه شریفه طواف کاوه او فضاله په ډېره آرامي سره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و طرف ته ور رهي دی. کوم وخت چي ورسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ته ورنږدې سو رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ورته وویل، فضاله یې؟ ده ویل، هو یا رسول الله فضاله یم. رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم وفرمایل، د ځان سره دې څه خبرې کولې؟ هغه ویل، یا رسول الله د الله ذکر مې کاوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وخندل د ده په نیت خبر وو او ویل یا فضاله د الله څخه مغفرت وغواړه هغه ویل استغفر الله رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم خپل مبارک لاس د فضاله پر زګر کښېښاوه او ویل د الله څخه مغفرت وغواړه فضاله ویل استغفر الله رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم خپل مبارک لاس ځنې راپورته کوي. فضاله وايي، د مخه تر دې چې رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم لاس راباندې کښېږدي، د مځکې پر مخ مې د هیچا سره دونه عداوت نه درلودی لکه د ده علیه الصلوة والسلام سره، خو لاس یې لا نه و راڅخه پورته کړی چې د الله جل جلاله په ټولو مخلوقاتو کې هیڅ شی تر ده علیه الصلوة والسلام ماته خوښ او ګران نه و، یعنې په دغه یوه لحظه کې تر ټولو مخلوقاتو او موجوداتو و ماته ګران او محبوب شو. دا هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د معجزو څخه یوه معجزه ده. اوس نو فضاله د دې ځای څخه رهي شو او خپل کور ته ځي. هلته په لار کې یوه ښځه وه چې فضاله د هغې سره ناوړه تعلقات درلوده او کله کله به د هغې و ملاقات ته ورتلی. هغې ښځې ولیدی او ویل راشه چې مجلس سره وکړو. فضاله د هغې ښځې غوښتنه په بیتو یا اشعارو سره ور رد کړه. څرنګه چې هغه بیتونه په عربي دي، زه به یې ترجمه درته را نقل کړم. فضاله وايي، دې ما ته وویل راشه چې مجلس او خبرې سره وکړو. ما ویل یا! دغه کار الله او اسلام پر ما منع کړی دی. کما محمد صلی الله علیه و آله وسلم او د ده ډله د فتح په ورځ نه وای لیدلي چې بتان یې ماتول زه به درغلی وای مګر د الله دین مې د ورځې په مثل روښانه ولیدی او شرک دونه تاریک دی چې تاریکی پټوي یعنی تر تاریکیو لا تاریک دی اوس نو ځینې خلق لمنځونه کوي، ځینې طوافونه، رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ناست دی او اصحاب کرام شا و خوا پر راګرځېدلي دي، داسې معلومېږي لکه د څوارلسم سپوږمۍ چې په شپول یا هاله کې وي او بیا رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ولاړ شو د خلقو په مابین کې ګرځي هلته ابو سفیان یو ځای ناست دی په فکر او چورت کې ډوب دی فکر وهي چې اوس باید څه وکړم مکه مکرمه تسلیم شوه اوس څنګه کولای شم چې اهل مکه او قریش سره راټول کړم او د ځینو عربو څخه کومک وغواړم بیا یو لښکر جوړ او برابر کړم او د مسلمانانو سره جنګ وکړم. په دغه فکر کې غمجن ناست دی، د ځان سره نقشې جوړوي چې څنګه به په دې کار کې کامیاب او موفق شم. په خپل فکر کې ډوب دی چې پر اوږه یې یو لاس کښېښوول شو. ده چې مخ ورواړاوه او ورته ویې کتل، رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ورته ولاړ دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل یا ابا سفیان هغه وخت به دې نو الله جل جلاله وښویوي خوار به دې کی یعنی که ته لشکر سره راټول کې نو به دې الله جل جلاله ذلیل کی ابو سفیان وايي، دلته مې نو اسلام زړه ته داخل شو. څوک دی چې د زړه په حال خبرېږي؟ دی، علیه الصلوة والسلام، څنګه پوه شو چې زه د څه شي په باره کې فکر کوم؟ بیا وروسته عتاب ابن اسید، ابو سفیان او حارث ابن هشام، دغه د قریشو درې نفره سرداران سره ناست دي او مسلمانانو ته ګوري چې څنګه پر مکه مکرمه غالبه او فاتح شوه. دلته د لمانځه وخت سو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بلال رضی الله تعالی عنه امر کوي چې لوړ کعبه شریف ته وخیجه او اذان وکړه بلال رضی الله تعالی عنه وختی او په اذان کولو یې شروع وکړه عتاب ابن اسید وویل، الله د اسید سره ښه وکړه چې دغه مریی یې نه و لیدی چې سربېره پر کعبه آذان کوي او هغه څه واوري چې دی یې په قهر کاوه. حارث بن هشام وویل، مګر زه، په والله که پوه شم چې دغه دین حق دی، متابعت بې وکړم. ابوسفیان چپه خوله ناست دی، څه نه وايي، ځکه وده ته لږ وخت دمخه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره هغه قصه پېښه شوه چې د ده د زړه حال یې ورته ووایه، خو وروسته یې وویل، زه والله هیڅ نه وایم، که ما یو څه وویل، په والله دغه شګه به وده ته هغه حال ووايي، یوه کوچنۍ ډبره یې په لاس کې وه و هغه ته یې اشاره وکړه، ویل دغه شګه به حال ورته ووايي، پس له لږه وخته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه د دوی په منطقه کي تېرېدی نو و دوی ته ور وګرځېدی او وې فرمایل، زه په هغه شي خبر شوم چي تاسي سره ویل، یا عتاب! الله د اسید سره ښه وکړه چي دغه مریی یې نه و لیدی چي سربېره پر کعبه آذان کوي او یا حارث! که ته په دغه دین پوه سې چي حق دی متابعت بې وکړې. او یا ابا سفیان که تا یو څه وویل هغه خبره به دغه شګه و ماته وکړي ابو سفیان وایي دلته مې نو اسلام پوره و زړه ته ننوتی او زما په زړه کې یې ځای ونیوی دا مې یقین سو چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم رسول الله دی ځکه د زړه حال هم نه ځنې پټیږي عتاب او حارث وویل موږ شاهدی ادا کوو چې ته رسول الله یې والله په دغه خبرو هیڅوک نه وو خبر او نه څوک زموږ سره وه چې موږ ووایو هغه ته خبر کړې یا هغه دغه حال تاته درورساوه وروسته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په داسې حال کې چې قریش او نور خلق سره راټول وه پر اوښه سپور سو. خلق یې امر کړی چې د کعبې شریفې څخه لیرې شئ، خلق لیرې شوه او ورته ګوري چې اوس رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم څه کوي، رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم یوازې پر کعبه شریفه طواف کوي او هغه کوچنۍ لکړه یې په لاس کې ده. وروڼو! د دغه وخت او حال حاضر خلق وايي، د مخه تر دې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه بت لمس کړي، یعنې لاس یا لکړه یې ځنې وموښلي، فقط چې په لکړه سره بې اشاره ورته وکړه، هغه بت به چپه شو. که بېوبت ته د شا د طرفه اشاره وکړه هغه به د مخ پر طرف ولوېدی او که بې د مخ د طرفه اشاره ورته وکړه بت به پر شا ستونې ستخ غزار شو فقط د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په یوه اشاره بې له لمسه څخه بتان چپه کېده خلق او قریش ورته ګوري چې د دوی الهه یا خدایان دغسې یو په بل پسې چپه کېږي او ماتېږي رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ویوه یوه بت ته اشاره کوي او هغه لویږي. دا د مشرکانو هغه باطل آلهه یا خدایان وه چې په سوو کلو یې عبادت شوی و او اوس یو په بل پسې لویږي او ماتیږي. حاضرین وایي، عجبه خو دا وه، هر بت چې بغزار شو ټوټه ټوټه به شو، کوچنۍ کوچنۍ ډبرې به شو، هیڅ ځای یا هیڅ شی یې روغ نه پاته کیدی. حتی لو ډبره به لا نه پکښې پاته کېده. ښه مثال يې د اوس ناشکن لوښي يا ګيلاسونه دي، چې مات شي رېزه رېزه شي. رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ټول بتان مات کړه بې له هبل څخه چې هغه يوه آخر ته پرېښاوه. هبل هغه تر ټولو لوی بت معظم د بتانو او د مشرکانو د آلهه وو رئيس وو. دلته نو هبل په ښورېدو شو، په حرکت کې شو، لکه زلزله چې پر کېږي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې په سترګو کې وهي او آیات شریف وايي، هبل ښوري، څرنګه چې پر مځکه په اوسپنه ټینګ شوی و، په یوه وار نه شو غځار، خو په دغه حرکتو کې لکه یو څوک چې یې ښوروي، آخر غځار شو او پر مځکه ولوېدی. هبل څرنګه چې ډېر لوی او غټ بت و، مات خو شو، مګر لوی لوی ډبرې شو، داسې نه شو لکه هغه نور چې کوچنۍ کوچنۍ ټوټې به شوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اصحاب کرام امر کړ چې نور یې هم مات کړئ، هغه هم ور ولاړ شو او هبل یې ټوټه ټوټه کړ. دغه بت د هغو خلقو په لاسو مات شو چې یو وخت یې د دغه بت عبادت کاوه. قريش وخپلو الهو ته ګوري چې ټوټه ټوټه شوه نو يې اسلام وزړو ته داخل شو ځکه اوس د چا عبادت وکړي الهه خو يې ټوله تباه او برباد شوه د بوتانو قصه هغه چې د عمرو بن لحي څخه راشروع شوې وه په دغه قسم پای ته ورسېده. هغه اوله ابتدا مې هم درته بیان کړه چې د عمرو بن لحی په واسطه و جزیرة العرب ته بتان راوړه شوه او دا یې د خیر البشر محمد مصطفی سرور کائنات صلی الله علیه وآله وسلم پر لاس انتها وه. بیا نو رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم اراده وکړه چې دننه و کعبې شریفې ته ورشي نو یې عثمان ابن طلحه رضی الله تعالی عنه ته نفر ور ولېږی د عثمان ابن طلحه رضی الله تعالی عنه قصه مو د مخه درته کړې ده چې د عمرو ابن العاص او خالد ابن ولید سره مسلمان شو او د هغو سره یې یو ځای هجرت وکړ، خو د کعبې شریفې تولا او کیلۍ د هغه د کورنۍ سره وې، نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ودغه عثمان ته نفر ور ولېږه چې یا عثمان! د بني شیبه څخه کیلۍ راوړه، بني شیبه د عبدالدار اولاده ده او د دغه عثمان ابن طلحه رضی الله تعالی عنه کورنۍ او خاندان دی او د کعبې شریفې کیلۍ د دوی څخه وې. بې له د دوی د اجازې څخه و کعبې شریفې ته څوک نه سوای داخلېدلای. نو عثمان ابن طلحه رضی الله تعالی عنه ولاړی چې کیلۍ راوړي. څرنګه چې کیلۍ د ده د مور سره وې نو خپلې مور ته ورغلی او کیلۍ یې ځنې وغوښتې. مور یې ورته وویل، یا عثمان! ستا هغه قصه نه ده په یاد چې ستا تر اسلام د مخه ستا او د محمد صلی الله علیه و آله وسلم په مابین کې پېښه سوه؟ هغه قصه مو مخکې درته بیان کړې ده چې داسې وه د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم تر هجرت د مخه یو ورځ رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د عثمان ابن طلحه څخه وغوښته چې کعبه شریفه ته می داخل ک څرنګه چې هغه وخت عثمان پر کفر او شرک وو نو ویل والله کعبه ته به نه سره څخه داخل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیا ورته وویل، یا عثمان! کعبې ته مې داخل که. عثمان ویل، والله هیڅکله به نسې داخل. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل، یا عثمان! کعبې ته مې داخل که دمخه تر دې چې کلي بیا زما په لاس کې وي او وهغه چاته یې ورکم چې زما خوښه وي. یعنې کلي ستا دلاسه وځي او زما لاس ته راځي. عثمان ویل، والله که د کعبې کیلۍ ستا په لاس کې شوې، هغه وخت نو زما دپاره دمځکې تر مخ د مځکې نس بهتر دی، یعنې هغه وخت نو زما دپاره مرګ تر ژوند ښه دی، خو سبحان الله هغه ورځ دغه ده راغله، مګر عثمان رضی الله تعالی عنه مسلمان شوی دی او مور یې دغه قصه ورپه یاد کړه، ویل که زه کیلي درکړم چي محمد صلی الله علیه وآله وسلم ته ورکوې او هغه درته ویلي وه چي کیلي د ده صلی الله علیه وآله وسلم ولاس ته ورځي او هغه چاته به یې ورکړي چي د ده خوښه وي. عثمان ویل که څه هم داسي وي دا رسول الله دی او خامخا یې باید د امر اطاعت وسي کیلي راکه. مور یې کیلي واخیستې او په خپلو اغوستو کالو کي یې پټي کړې. ویل والله نه کیلۍ درکوم او نه بې درکم دا ستا ستا د پلار او بني عبدالدار شرف دی هیڅکله یې نه درکوم عثمان ابن طلحه رضی الله تعالی عنه کوښښ کوي چې مور قانع کړي وایي کیلۍ راکه چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ته یې وروړم هلته رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په انتظار دی او عثمان وځنډېدی ځکه مور یې نه راضي کیږي چې کیلي ورکړي دلته نو رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه او عمر فاروق رضی الله تعالی عنه پسې ولېږل چې ورسې کلی راوړي دوی هم د عثمان رضی الله تعالی عنه کور ته پسې ورغله حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په ډېر قوت سره دروازه ووهل او نار یې کړه یا عثمان کلی دې څه کړه رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په انتظار دی او ته وزندېږې د عثمان ابن طلحه رضی الله تعالی عنه مور د ډېری بیری څخه رېږدېده کلی یې د کالو څخه راوېسته او عثمان ته ورکړه ویل چې په زور یې اخلي تر هغه دا ښه ده چې په رضا یې درکم عثمان رضی الله تعالی عنه کلی واخیسته او رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ته وروړه ټول قریش ورته ګورې د عبدالدار د اولادې شرف او عزت په دغه کلي کې دی او دغه خپل شرف یې اوس د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په لاس کې کښېښاوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوهیږي چې د عثمان رضی الله تعالی عنه هغه پخوانۍ قصه په یاد ده او هغه قصه په خلقو کې هم مشهوره وه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کعبې شریفې دروازه خلاصه کړه، ویې لیده چې مشرکانو دننه په کعبه شریفه کې بتان رسم کړي دي چې په هغه جمله کې یې د ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام عکسونه هم رسم کړي و او پر داسې شکل یې رسم کړي و چې ازلام یې تقسیمول. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل قاتلهم الله فعلوا بشيخنا هذا والله ما استقسم بالازلام قط الله دې دغه رسم کوونکی ووجني زموږ د شیخ سره داسې عمل کړی دی په والله هغه هیڅ کله ازلام یا غشي نه دي تقسیم کړي او په کعبه شریفه کې یې د کوترې یوه مجسمه ولیده چې د لرګو څخه جوړه شوې وه، هغه مجسمه یې په خپل لاس سره ماته کړه، نور نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کعبې شریفې ته نه ور ننوت، بلکې ځینې اصحاب کرام یې امر کړه چې کعبې شریفې ته ور ننوځئ او هغه رسمونه چې په کعبه شریفه کې دي پاک او زائل کړئ. هغه پاک کړه سوه بیا نو رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم کعبې شریفې ته دننه ورغلی خو بیا هم د ابراهیم علیه السلام د رسم یو څه آثار او علامې پاته وې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په خپل د رسمو هغه پاته علامه په خپل مبارک کالی مشله چې پوره پاکي سي اوس چې دننه کعبه شریفه دبتانو د رسمو څخه پوره پاکه شوه نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورننوتی او دروازه یې په ځان پسې وتړل په دغه وخت کې دننه په کعبه شریفه کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره بیل بلال رضی الله تعالی عنه او اسامه رضی الله تعالی عنه څخه بل هیڅوک نه و ورسره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دننه په کعبه شریفه کې په دغه مبارک ځای او مبارک وخت کې دوه رکعات لمونځ ادا کړ. د لمانځه د ادا کولو په وخت کې یې مخ و هغه دیواله ته و چې پر دروازه مخامخ دی او د دیواله څخه یو نیم متر لیرې ولاړ و. په هغه وخت کې د کعبې شریفې چت پر شپږو عمودو یا پایو ولاړ و، یعنې دننه په کعبه شریفه کې شپږ عموده وه، نو رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم په داسې ځای کې لمونځ آدا کړ چې یو عمود یې وراست طرف ته و او دوه عموده یې وچپه طرف ته وه، او درې عموده یې تر شا وه. د لمانځه تر ادا کولو وروسته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دننه په کعبه شریفه کې شا و خوا وګرځېد، تکبیر او تهلیل یې ووایه او بیا یې دروازه خلاصه کړه. قریش ټوله د باندې په انتظار ولاړ دي چې اوس رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څه کوي او څه به وکړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کعبې شریفې د دروازې پر دوو چارچوبو لاسونه کښېښول او ویې فرمایل، لا اله الا الله وحده لا شریک له، صدق وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده، یا معشر قریش! الله جل جلاله ستاسې د جاهلیت فخرونه او په پلرو سره ځانونه لوی بلل ایسته کړه. ټول انسانان د آدم علیه السلام څخه دي او آدم علیه السلام د خاورو څخه دی او بیا یې د سورة الحجرات دیارلسم نمبر آیات تلاوت کړئ چې الله جل جلاله فرمایي، یعنی ای خلقو! بېشکه چې موږ تاسې ټوله د یوه سړي او یوې ښځې څخه پیدا کړي یاست، چې آدم علیه السلام او حوا رضی الله تعالی عنها ده، او موږ تاسې فرقې او قبیلې ګرځولي یاست، د دې لپاره چې یو د بل سره وپېژنئ. بېشکه چې ستاسې څخه په نېز د الله جل جلاله معزز او مکرم هغه څوک دی چې ډېر متقي او د ښو اخلاقو خاوند وي. وروڼو! د نن ورځې د ضرورت پر اساس به د دغه آیات شریف لږ تفسیر هم بیان کړو. نن ورځ چې یو څوک د یو چا غیبت کوي یا یې بد وایي او د نورو خلقو په عیبو پسې ګرځي، او بیانوي یې، د دې ټولو منشأ او اساس کبر او غرور دی، یو انسان چې خپل ځان تر نورو لوړ بولي او نورو ته د حقارت په سترګه ګوري نو دغه کارونه کوي، مګر الله جل جلاله موږ ته دا راوښوول چې یوه انسان لره نه ښايي چې په خپل اصل او نسب، عزت او لويي مغرور شي او فخر فو وکړي. بلکې انسان باید پوه شي چې د انسان د پاره اصلي او اساسي عزت او محترموالی په دې کې دی چې ښه عمل او ښه اخلاق ولري او همیشه د الله جل جلاله څخه وبیریږي په دغه صفاتو سره یو انسان د الله جل جلاله په دربار کې معزز محترم او مکرم کېدلای شي د نسب خو اصلي حقیقت دا دی چې ټول انسانان د آدم او حوا څخه پیدا شوي دي. سیادت او حضرتوالی، صاحبزاده او اخوندزاده، عثماني او فاروقي، صدیقي او انصاري، هاشمي او قریشي، شیخي او خاني او نور دغسې د تعریف او ستاینې الفاظ لکه درانی او فلانیزی، د ښه علم او عمل، د ښو اخلاقو او ښې معاملې، د تقوا او پرهېزګارۍ په مقابل کې هېڅ هم نه دي. دغه خانداني صفتونه او ستاینې فقط د دې لپاره دي چې خلک په وپېژندل شي، بې له دغه څخه بل قدر او قېمت نه لري. د انسان اصلي قدر او قېمت په دې کې دی چې متقي او پرهېزګار، عالم او د پوهې خاوند وي. هو! هلته داسې کسان شته چې الله جل جلاله په یوه شریفه او معززه کورنۍ کې پیدا کړي وي. دغه یو الهي موهوب شرف دی. د دې مثال داسې دی لکه ځینې کسان چې الله جل جلاله خوبصورته او ښایسته جوړ کړي وي، خو یوازې هغه ښایست د فخر او ناز وړ نه دی. او نه د او نه د یوه انسان د کمال دپاره دغه ښایست معیار ایښوول کیدلای شي او نه دغه ښایسته انسان دا حق لري چې د خپل ښایست په سبب دې نورو ته په سپکه سترګه وګوري هو د دغه نعمت که ښایست دی او که په ښه کورنۍ کې پیدا شوی دی شکر دې ادا کړي. چې الله جل جلاله دغه نعمت و ده ته بې له د ده د اختیار او تصرف څخه ورکړی دی. خو د شکر یو اساسي شرط دا دی چې په دغه نعمت سره پر نورو فخر او غرور ونه کړي او دغه نعمت په بد اخلاقیو او بدو خویو سره خراب نه کړي. مقصد دا چې د مجد او شرف، د عزت او فضیلت اصلي معیار نسب نه دی. بلکې تقوا او پاک ژوند دی او متقي سړی هېڅکله و نورو ته په سپکه سترګه نه ګوري. دا هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یوه خطبه وه چې په دغه ځای کې یې وفرمایل. پس له هغه څخه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کعبې شریفې څخه راووتی، راغلی په مسجد الحرام کې کښېنستی او د کعبې شریفې کلیه په لاس کې وه. عباس ابن عبدالمطلب رضی الله تعالی عنه ډېر ژر ورغلی او وویل، یا رسول الله سقایه او رفاده او د کعبې شریفې کیلۍ دا ټوله شرف ماته راکړه. سقایه او رفاده خو د عباس رضی الله تعالی عنه په لاس کې وه، که اوس د کعبې شریفې کیلۍ هم ورکول شي نو ټوله شرف د ده شو. نو ځکه یې د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم څخه کیلۍ هم وغوښتې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل عثمان ابن طلحه چیرې دی عثمان رضی الله تعالی عنه حاضر سو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل یا عثمان دغه د کلی دی اليوم يوم بر ووفاء اليوم يوم بر ووفاء واخلئ د عبدالدار اولادې د شیبه اولادې او تر ابده یې واخلئ د قیامت تر ورځې دغه کیلۍ ستاسې دي ستاسې څخه یې ستاسې څخه بې څوک وانخلي مګر ظالم الله جل جلاله تاسې د ده پر بیته امینان کړي یاست کم شی چې د دغه بیتې څخه و تاسې ته در رسیږي په ښه طریقه سره یې خورئ نو د کعبې شریفې کیلۍ تر نن ورځې پورې د بنې شیبه څخه دي. دوی دي چې د کعبې شریفې دروازه خلاصوي. بې له اجازې څخه د بنې شیبه نه پاچا او نه رئیس او نه بل د عزت خاوند و کعبې شریفې ته ننوتلای شي. دغه تولا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په امر سره د دوی ده. او که چا ځینې واخیسته هغه څوک د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په شاهدي سره ظالم دی مګر کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په کعبه شریفه کې لمونځ ادا کړ او بیا راووتی فورا عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه وکعبه شریف تور ننوتی او د بلال رضی الله تعالی عنه څخه پښتنه وکړه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر کوم ځای لمونځ ادا کړي ځکه عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم پر متابعت ډیر حریص وو هر کار چې به رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم کاوه یا به کړی وو عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنه د هغه کار د کولو ډیر کوشش کاوه نو فورا و کعبې شریفې ته ورننوت او د بلال رضی الله تعالی عنه څخه یې پوښتنه وکړه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر کوم ځای لمونځ اداء کړ؟ حضرت بلال رضی الله تعالی عنه هغه ځای ور وښاوه نو عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه پر هغه ځای لمونځ اداء کړ او وایي دا مې هېر شو چې د بلال رضی الله تعالی عنه څخه پوښتنه وکم چې څو رکعات لمونځ یې اداء کړ؟ ورونو کم وخت چې الله جل جلاله مکه مکرمه ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو ته ورفتح کړه و اهل مکه ته حق ورښکاره سو او په حق پوسوه نو دا ور معلومه سو چې و کامیابی ته بل لار نسته بیل اسلام نو ټول د مسلمانېدو اراده وکړه او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره د بیعت د پاره نر او شذي سره یو ځای سو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د صفا پر غونډۍ کښېنستی او حضرت عمر رضی الله تعالی عنه تر ده علیه الصلاة والسلام کښته ناست وو د خلقو څخه یې بیعت اخیستی ټولو خلقو پر دې بیعت ورسره وکړي چې د ده علیه الصلاة والسلام اوامر به اوري او تر کومه ځایه چې یې په وسه پوره وي اطاعت به کوي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره چې به نورانو بیعت کاوه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به لاس ورکړي کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د نورانو د بیعت څخه فارغ سو نو یې د ښځو څخه په بیعت اخیستلو شروع وکړه او د ښځو څخه یې بیعت فقط په ژبه یعنی د خولې په خبرو سره اخیستی، ښځو ته یې لاس نه ورکاوه. امام بخاری د حضرت عائشې رضی الله تعالی عنها څخه روایت کوي چې وایي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ښځو سره د خولې په خبرو بیعت کاوه او هیڅکله د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لاس د ښځې د لاس څخه نه دی موښتی. بې له هغه ښځو چې ده عليه الصلاة والسلام ته الله حلالې کړې وې نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د صفا پر غونډۍ ناست وو او حضرت عمر رضی الله تعالی عنه تر ده علیه الصلاة والسلام کښته ناست وو د ښځو سره یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په امر بیعت کاوه یعنی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خبرې یې و دوی ته ورسولې د ښځو په جمله کې هند بنت عتبه د ابو سفیان ښځه هم راغلې وه. دا هغه ښځه ده چې د احد په ورځ یې د سید الشهداء حمزه رضی الله تعالی عنه تر شهادت وروسته د هغه پزه او غوږونه ور پرې کړه او ځیګر یې ور څیرې کړ. او د هغه اینه یې راوکښه، دا هغه هند ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په هغه لسو نفرو کې یاده کړې وه چې ویل که د کعبې په پوښو هم ځړیږي ویې وژنئ، اوس دغه هند د ښځو په مابین کې راغلې ده مخ یې پټ دی نه پیژندل کیږي، دا غواړي چې مسلمانه شي او په دغه واسطه امان پیدا کړي. اوس چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ښځو څخه د بیعت په اخیستلو شروع وکړه نو یې وفرمایل، تاسې زما سره بیعت کوئ چې الله جل جلاله لره به هیڅ شی نه شریکوئ. هند ویل، یا رسول الله هغه چې نن مات کړه سوه که هغه آلهه یا خدایان وای نن به زموږ سره یو څه کومک کړی وای. بیا رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم وفرمایل، او غلا به نه کوئ. هند ویل، یا رسول الله! ابا سفیان یو بخیل سړی دی، ما د ده د مال څخه یو څه اخیستی دی او نه یم خبره چې هغه ما ته حلال وو که حرام. ابو سفیان چې دالته ولاړ وو هغه ویل، هغه چې پخوا دې اخیستی دی هغه مې در بخښلی دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل ته هند بنت عتبه یې دی ویل هو زه هند یم یا نبی الله پر هغه تیرو سو عفو راته وکه الله دې تا ته عفو وکي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل زنا او فاحش کارونه بنه کوي هند ویل آیا حره محترمو وروڼو څرنګه چي فته پای ته ورسېده پاته قصه به په راتلونکې درو دېرشمه فته کي واورئ ان شاء الله تعالی وما توفيقي الا بالله وهو السميع العليم وصلى الله تعالی على خير خلقه محمد وآله واصحابه واهل بيته اجمعين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته سبحان ربك رب العزه عما يصفون